متقین هغه خلق دی چې او رجوع ال الله پکې المنيبين ال ال الله المنيبين ال الله سوق دي الذين يتقون الزد ويجتنبون العناد چې ځان د زده او د عناد نه ساتي متقی هغه چاته ویل کېږي چې هغه کسه د عناد نه ښه خو یو مسله ورته بیان شوه او د قران او د حدیث سره بیان شوس دانه چې بس حنفی ما یا ځفلان کې مسلکی خو چې ورته مسله معلومه شو چې دا قران ویل دي حدیث ویل صراحتا دا مسله دغه ته متقی ویل کی بیا ګوره د تقوا قران کریم کی تذکرہ کی لیکن درجات د تقوا بیا درې دي مراتب د تقوا درجات د تقوا درې یو درجه د تقوا صدا من الشرک ځان ساتل د شرک نه چې دغه درجه د ایمان مؤمن ته سویل کی متقی ویل کی دا تقوا یو درجه د تقوا بل درجه ده چې ځان ساتي د محرماتونه او عمل کوي په مامورات باندې د هر حرام شي نه ځان ساتي او کوم شی مبارک چې الله او رسول حکم کړي بس باغی عمل کوي ښا دا د متقی بل درجه درې مقام درېمه درجه د تقوا سره چې ځان ساتي د شبهاتونه من تق شبهات او حدیث کې مرাজি کنا من تق شبهات فقد استبرا رہے فقد استبرا دین چا چې ځان د شبهاتونو ساتي د خپل دین څخه محفوظ خپل ابروي محفوظ کړ دا اول مقام چې د ایمان او دا درې مقام د وره دی ښه او دا دوی مقام د پرهیزګارۍ دی اول مقام د ایمان اوله درجه د ایمان ده نو دویمه درجه د پرهیزګارۍ ده دریمه درجه د ورا ده ورا په دې سړی کې ډېر دکې ډېر ورع ده دکې ورع تقوا ان دې ځان د شبهات او نم ساتي نو هدل للمتقین هدایت دې د پاره د متقیانو لار د تقوا خی پرېزګارانو ته لفظي معنا ده لار خی دا قران دا کتاب پرېزګارانو ته بیا سوال راغی چې دغه صورت کې رو سورازي دا قران هدل للناس ته دغه څنګه هدل للمتقین د قران هدایت خو عام دی دا قران دا کتاب کله کوي متقیان لرا تثبت راولي کله کواله راولي په متقیانو کې دغه رنګي هدن په معنا د رحمت خاصه سره مرادي هدن للمؤمنین والذین لا یمنون فی اذان وقر وهو علیم عمیا دا قران دا کسان لپاره چې مؤمنان دي هدن دلته په معنا د رحمت خاصه ده قران کریم د ایمان والو د لپاره هدن دی ولل تخصیص راغله د پس سره پر رحمت خاصه سره یا ابن جریر معنا کړی دا هدن للمتقین لکه سورۃ الانعام وګوره یو سل دوه اجتماعات یو سل دوه اجتماعات د سورۃ الانعام قران يمشي به في الناس چې ژوند تیرې په دغه قران سره په الناس په خلقو کې کم مثلو په ظلمات نو هدن دلته په مانل څه شی رڼا زګه قران کریم ته رڼا ویلې شوې دي وجعل له نورا نو هدل للمتقین دا قران کریم رڼا ده د پاره د متقیان بل دې کې دا جواب زیات غوړه ده چې متقی اعلی کې راشي چاغه ته هدایت ملاو شي کنه بل درجات هم دي کنه کله چې د تقوا اوله درجه حاصله شي کله چې اوله درجه حاصله نه کنا نو هر انسان د کتاب الله هدایت ته سده محتاج دی کله چې دا اول مقام حاصل شو د ایمان درجه د ایمان را لاله د شرک نه پاک شو نو دې متقی وګرځید کنه نو چې متقی وګرځید د خو متقی شو نو بیا دې دویمه درجه ته د محرماتنا ځان ساتل او مامورات باندې عمل کول دې کوم انسان دغه متقی قران ته محتاج دی نو دغه تقوا د دویمه درجه مقام ته هدن للمتقین کدا دو مقامات په درجه حاصل نو په دریمه درجه کې قران ته سړی محتاج دی هدن للمتقین دا معنا ذکر تقوا خو درې درجات درجه د ایمان راغلا نو متقی شوي دغه درجه چې تا ته سره شي نو په قران سره سره شوی ده نو چې اول مقام درته حاصل شو اوله درجه د ایمان نو بیا هم د کتاب الله هدایت ته محتاج نو هدن للمتقین کدا دو درجه حاصل نو درېمې درجه ته بیا محتاج هدن للمتقین او کله دا سیو چې دلیل متقین کې لام د تخصیص د پر اړه ماخله لام للانتفاع واخله دا کتاب الله هدایت ورکي هدن ده هادي ده خو فیدای سوک اخلی متقیان دا کتاب الله خو هدن ده لیکن فیدای دا چا د پاره دا د متقین د پاره دا فیدای سوک اخلی متقیان اخلی تاثیر القرآن فی اهل الايمان په دې آیات کې درې صفات د مؤمنانو ذکر کړی دي او د مخه سره لفظي مناسبت واضحه ده چې د الذين يؤمنون خره پورې سله موصول دا صفت ګرځي د متقین متقین د پاره نو اصل کې د الذين يؤمنون بالغيب دا صفت مفسره ده د متقینو په دې سره د متقینو د صفت صفت بیانې دا غوي د صفات او تفسیر کی وضاحت کی او چونکه په سیاق د کتاب کې ذکر نو تاثیر د قران کریم ته وګوره چې تاثیر د قران کریم په چا کې په اهل ایمان کې په اهل القران کې په دې آیات کې درې صفات د مؤمنانو ذکر کړي د متقین د متقی درې صفات ذکر کړي او رستنی آیات کې بیا دوی ذکر کړی ګوره دا جدا جدا ول ذکر مختصر دا چې دا درې صفات اصل صفات حقيقي صفات د مؤمن دا دي دغه رنګي په دې صورت کې رستو د مؤمن صفات بیانېږي ال عمران کې بیانې لیکن تمام صفات چې راوخلي دا غو مرجع ادا درې صفات یو ایمان دی بل عبادت بدنی دی نو بل عبادت مالی دی دا درې صفات نو دا درې صفات صفات حقیقیه د مؤمنانو دي او دا رستنی دو صفاتونه چې دا ذکر دي دا خو په ایمان بالغیب کې داخل خرستو چې هغه مستقل ذکر کې دي ته تسری بما علم زمنا نخا په زمن کې دا غي تذکرہ وشي دا غي د اهمیت د وجه اول صفت ذکر کړي د متقین الذين يؤمنون بالغيب متقیان هغه کسان دي چې یقین لري بالغیب په هغه څه چې د دوی نه پټ دي او بیا ورته معلوم شي پس سره په وحي سره چې یقین کوي په هغه څه چې د دوی نه پټ دي معلوم شي ورته سره په واه سره معنا ودا څه کوي ګور ایمان یو ایمان لغوي دی نو بل ایمان شرعي دی ډیر تفصیل پسې نظم بلکې اشاره تنه وکړه متعدی په دو مفعول استعمالي کله متعدی بالذات وی کله متعدی بالواسطه وی کله په حرف د با سره کله په حرف د لام سره کله د اخی مدخول د زواتونه کله د احکامونه هغه خپل تفصیل له په حدیثو کې کی لیکن کله چې د ایمان په سیله کې بارا شین په معنا د تصدیق سره بیا تصدیق تصدیق لغوي او تصدیق منطقي او تصدیق اصطلاحي دلته تصدیق اصطلاحي مراد یو شی په زړه سره منل ور تصدیق منطقي خدا دی نفس معرفت ته وایي لیکن مطلوب په ایمان کې نفس معرفت نه دی نفس پیجنګلنه نه ده پیجنګلنه سره د منلو د زړه سره د منلو نه چې وشه ته او پیجنې په زړه سره او معنی دي ته ویل کې تصدیق اصطلاحي او په اصطلاح د شریعت کې ایمان څه ته ویل کی التصدیق ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورتا تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا تصدیق د هر هغه شی چې یقیني قطعي دا معلوم وی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا راوړي دي ته نبی صلی الله علیه وسلم داغه تفصیلا بیان کړي پاغي من ایمان تفصیلی کاغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجمالا بیان کړي پاغي من ایمان اجمالی بس دي ته لیکيږي ایمانی شرعي تصدیق ته هر غشي چې هغه قطعي معلوم وي قطعي معلوم وي یقیني معلوم وي بدیهي معلوم وي قطعی معلوم یو هغه شی سي بدیهی وي بدیهی سمنا هغه تواتر سره ثابت وي چې یو شی قطعی معلوم وي او هغه بدیهی وي سمنا تواتر سره ثابت وي او په خلقو کې مشهوري بیا دا غینه چې انکار کوي نه بیا سړی کافر کیږي او کنه چې او شی نبی صلی الله علیه وسلم راوړې لیکن قطعی معلوم نه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم راوړل نه دی لکه اخبار احاد شو ناغه نه انکار کول سره ته چاته کافر نشوي نن ګناګار دی بدعتي دی داغه نه خلاف عمل شي کوي بهر تقدیر ایمان ستوي لکی تصدیق بل جنان ته ویل کی حقیقت ماهیت د ایمان سره تصدیق بل جنان زړه سره تصدیق کول په جبه سره اله چې تانه مطالبه وشوه او بعض متکلمین جمهور متکلمین دا وایي چې ایمان ستوي تصدیق بل جنان ته وایي او اقرار بل سن عمل بل ارکان دا د هما شرطان ليس بشطرين التصديق بالجنان بس فقط والإقرار باللسان والعمل بالأركان ليس هما بشطرين بل هما شرطان دا د ایمان د شرایط نه دي دا د ایمان د اجزاو نه نه دي نو چې د ایمان د اجزاو نه نشو کنه نو سمانه شو دا صرف د اجرا د احکامو د پاره چې وسړی ته مسلمانو پس وای چې اغلا اله محمد رسول الله په جبه سره ویلي زیاري اعمال د ایمان مطابق کوي او اعمال دا خو ثمرات دي په دې سره به ته جنت ملایي اجر ثواب ملایي د دو پر ایمان بسیط دی بس تصدیق بل جنا او محدثین هغه اقرار باللسان عمل بالارکان هغه ازغ د ایمان نګڼي ښه ځکه هغوی ایمان څه ته ویل کی تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان درې وړو ته ویل کی اگر چې د دوی په منځ کې اختلاف ظاهري خدا دی چې دوی ایمان بسیط غني او ایمان مرکب غني محدثین امام بخاری اول سر نه چې باب خیر هغه وفیل وقول یزيد وينقص هغه ایمان مرکب غني زیادت او نقصان پکې معنی ښه لیکن دا اختلاف دا دې چې دا یو اختلاف لفظي دی د محدثینو د متکلمینو د حناف او مینس کې د اجزاء د اعمال چې کوم دي دا اقرار د اجزاء د ایمان دي لیکن اجزاء تزیونیه دي ښه په دې سره تحسین دی ایمان راځي نفي دی ایمان ناراضي خاص د ایمان دی کنه کمال د ایمان دی کنه دا خو نه چې په نفي د جو سره نفي د کل دا خو هغه نه مني ازای مرکبه خو نه مني ځکه چې سړی موز نه کوي یا روزن نه سینه ته خورته کافر نشي ویل ځکه لا اله الا محمد رسول الله کلمه غوي نو متقین هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې یقین لري بالغیب په غیب باندې غیب ستوي لیکيږي ما غاب عن الحواس چاغه د حواس نسوي پټويږي ما غاب عن الحواس هغه د حواسونو سری پټ وي نو متقینا کسان دي چې یقین لري بالغیب معنا مخکې منګو کړه کړه چې یقین کوي په هغه سمانه چې د دوی نه پټ دي په هغه امور باندې چې د دوی نه پټ دي او دوی ته بیا په وحي سره معلوم شي هغه امور سدي نو حدیث جبرئیل وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راځي تپوس ته نه کوي مل ایمان اخبرني عن الايمان کتب سماویہ ملائکت الرحمن جنت او دوزخ دا د تقدیر دا خبره تمامه چکم دي دا د هغه امور غیبیه سره تعلق لري چې هغه موږ تاسو سره معلوم شوي په وحی د نبی صلی الله علیه وسلم په وحی سره په قران سره نو مؤمنان هغه دي چې یقین لري په هغه امور غیب یو منی چې داغه علم باندې تراغله دي په قران سره په وحي سره او قران سره په وحي سره چا موږ ته بیان شو بس بیا ګوره د د غیب مختلف قسم معنی قران کریم کې ذکر کی ګوره غیب په معنی د وحی سره امراض لکه سورته تور یو سل اختمایات سورته النجم فنزم دیر شمایات سورته القلم وم سل اختمایات دغه رنګي سورته التکویر وګورئ ما هو علی الغیب بزنین نه په وحی معنی سبخیل نه ده دلته غیب ممانسه سره د وحی سره دغه رنګي دیمه معنا د غیب غیب دا مصدر مبني للفاعل له هغه سيزونه چې زمنګ د علم نه غایب من سره هیڅ سبب موجود نه وداغي من سره سبب موجود نه ځکه زمونږ علم خو په اسباب وته شرقایت لیکي کنه واسباب العلم للخلق ثلاثه د مخلوق د علم اسباب درې دي حواس دې خبره صادق دې واحده موږ ته چې خبر کیږي موږ چې او شی باندې پويګو په حواس سره پويګو موږ چې په یو شی پويګو نو پس پويګو چې موږ ته د یو شی خبر شو موږ چې په یو شی پويګو نو اړه چې موږ ته په وحي سره معلوم شيخه او دا قسم غیب چې کوم دی کنه دا دې ته غیب حقيقي وایي دا عیب حقيقي صرف الله لره دا صفت د الله دا نن د نبی دین د ولی د اچھا نه قل لا يعلم الغيب من في السماوات والارض او دریم قسم غیب معنی صدا زمنګ د علم نه سسیزونه غائب وی لیکن منګ تداغه لیکن داغه د پر اسباب زمنګ د نظرونو نه د علم نه شیزونه پټ وی لیکن داغه د پر اسباب وی د دیوال نه هغه خو آیو شی تا تخکاری دا غائب دی لیکن आवाज یې وکړ دا چې تا ته معلومیږي نو دا په اسباب سره معلومي دې تسوی لیکيږي غیب اضافي وي دې ته انباء الغیب وي دې ته خبر د غیب وي دې ته علم غیب نه ویل کیږي دي ته انباء الغیب عیب اضافي دي ته ویل کی او په دغه کې تمام انسانان برابر دي یو شی علم نشته دی او خبره په بارا کې او تا ته هغه معلوم شو پس سره په حواس سره ځکه انسان چې یو شی معلومي یو غیب چې معلومي یو پټ شي یو پټه خبر چې معلومي یو په خبر سره معلومي یو په وای سره معلومي یو په خبر صادق سره معلومي بهر تقدیر دغه رنګ نور ډیرو معنی او منطق غیب راضی ښه غیب ویل کیږي بی دلیل خبره تم ویل کی تو خبره رجمن بالغیب نورم ډیرو معنی من استعمالېږي نو الذين يؤمنون بالغيب روح المانی لیکي کنه چې دا غیبی حقيقي چکم ما لا يقع تحت شعور ولا تقتضي بداهه العقل دغه رنګي نور مفسرین دا لیکي چې ان الغیب هو الذي يكون غائبا عن الحاسه چې داغه د حواسو نه سوي غایب وي الذين يؤمنون بالغيب دا نه چې ایمان دی برابر نه یو په مون سورو شیخ دلته ګور اول ایمان ذکر د باز خلکو ایمان برابر نه یو بس عبادت ولا معاملات ولا ډیر خواږه کې ډیر تیز نه نه اول انسان لره صفت د ایمان پکار اول صفت د ایمان او ایمان دا ځکیږي په قران الله خپل پیغمبر ته ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان کتاب دې نه پیژن ایمان دې نه پیژن حالانکه پیغمبر خو پیدایشي مؤمن دی معنا دا چې ګور یو ایمان اجمالی دی بل ایمان تفصیلی دی ایمان اجمالی خو بس هغه بغیر د قران نه بس راتلی شي لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې په زړه سره دا کلمه او ویلا بزا مؤمن دی لیکن هغه امور غیبیه چې الله په قران په وحي سره بیان کړی دي په ذریعہ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نو هغه امور غیبیه هغه احکامات شرعیه داغه پیجن پیجن غن په سره په قران سره لا تدری مل کتاب ول ایمان پیغمبر سره ایمان اجمالی او ایمان تفصیلی نو کنه ایمان تفصیلی پس سره هغه فواید سره نو انسان چې ایمان ذکر کوي نو په قران سره به ذکر کوي دانا چې هغه حدیث ابن تیمیه وغیرہ ذکر کړي چاول ایمان ذکر دا بیا قران هغه ایمان اجمالی ذکر اول لخوا بیا قران ځکه چې ایمان اجمالی دیني نفس ایمان دی نه نو بیا د قران د ذکر بیا څه ضرورت دی نو دلته وی یقیمون الصلاه قام یقیم اقامتا ودریدل ته ویخه نو ودریدل اقامت چکم نه دا په جواهرو کی زی جسم کی وی کنه نو دلته سرنګ یو قیمونه صلای اصل کې ګوره دا فعل دغه په معنا کې فرق راځي په اعتبار د متعلق فعل معنی بدلیږي را بدلیږي په اعتبار د متعلق سره معنی بدلیږي را بدلیږي لکه سړی وی زیدون یاکلو اول ابلو یاکلو نو اخم خوري خوراک یو انسان خوراک کوي لیکن فرق دی انسان ډوډۍ خوري او اوخ ساورې وغیرہ څه خوري او واخه خوري دغه رنګ یو سړی وي قام زیدون او دغه رنګ یو اقامت السوق بازار ولاړ دی او زید ولاړ یعنی زید ولاړ دی نو پخپو ولاړ اقامت السوق سمانا بازار تکن د غرمه د بازار ګرم شوس چې کله بازار کې ګړه ګونه رہی نو اقامت السوق اوس بارو ګور کن لاک ډاون دی نو اقامت السوق نه سوړ لې با نو دلته دغه رنګه جاء البرد دغه رنګه جاء زید یا خراغ زید راغه سمانه جاء البرد نظهر البرد یا الله ته د مجیت نسبت چې کیږي په معنا د ظهور او چې جاء زیدون شنو انتقل من مکان الى مکان اخر حتا وصل یو زنه بل زه تل ورسید یو مکان نه بل مکان تلل نو دلته یقیمون الصلاه د مونږ حفاظت کوي یقیمون الصلاه ادا کوي مونږ د مونږ ادا کول ور دوه طریقې سره ظاهری او باطینی ادا کول د مون ظاهری دا معنا چې په تمام شرایط سره په تمام آداب سره فرایض سره واجبات سره وشيخه جامه پاکه بدن پاک زه پاک نیت ولا کړی یا قیام رکو سجدا تمام هغه ارکان مخصوص او سره چوشي کن هغه کې د تمام سنن او د واجبات او د فرایض او خیال ساتل شي یقیمون الصلاه دامن ادا کوي منلرا ظاهرا باطنا باطنا دا معنا چې دغه مونږ چې کوم دې کنه خالصتا د الله لپاره دغه عبادت کوي ولې کوي د الله نه یاره کوي دا ولې کوي د الله سره د محبت دی دا ولې کوي چې د الله نه امید ساتي د عبادت د کمال د درې خبرې دي چې دا پکې نه کړي ځکه حدیث جبرئیل کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبريل عليه السلام وي مل احسان اخلاص ته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان تعبد الله کانک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك ګور عبادت بدا سکای چې بس ته الله ویني او کدا تصور نشي کولای نو دا وای ما الله وی هر عبادت او دا د عبادت روح دی د عبادت ژوند دی ظاهری یو ډانچه د دارکو دا سجدا دا ارکان ظاهری چې کوم دا خو ډانچه ده روح یې څه دی هغه اخلاص دی چې ستا موږ کې توجه خشوع وي خشوع ورې فرض ده او بیا موږ خو پوره خشوع نشو ادا کولای کم از کم په یو رکن د مونږ کې په یو وخت کې تاکي خشوع دومره د تپته چې دا مونږ د ماس پخین دی دا ول رکعات دا دویم دی دا دریم سلور دا رکوع کوم دا سجده کوم بازي خود سلام وګرځي پته ورته نه لګي اکثر په دی اول صف کې کسان ولاړیږي امام خطا شونه بس دوی ته پته ونلګي ځان له سوچونه کوي حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولو الاحلام والنها ما پسې دي سو کو درې او خياران خلق پو خلق چ پويږي هغه چې کوم یو ضعیف البصر وی ضعیف السمع وی اخري ډیګرو کې رسیدلې هغه په باول صف حمله کوي نغه आवाज هم نه وي فکر هم برابر نه ښه داغه فکر میګر برابر نه هغه ولاړی باجو خو دکاندار ولاړی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو ګوره مونږ کوي سره چې زه مونږ کوم کنه ما نه مونږ ذکر او کای تاسو نه بخلق ذکر کوي کنه کله چې سړی حضرت عمر چې وسړی د چامون صحیح دی دغه تمامه خبره صحیح دی چامون خراب دی تمام معاملات خراب دي مونږ ته د انسان وره مونږ د چا برابر دي دغه تمام معاملات برابر هغه بیا دین نه ځای کوي چا مون ځای کوي دین ځای کوي هغه دین ځای کوي ظاهری د انسان د خابد په څه سره لګي دغه منځګزار سره لګي ګر یعنی دغه دغه په مون سره لګي نو ذکر د جز مراد ته نقل تمام احکامات دي چې ادا کوي تمام احکامات شرعیه ذکر وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها دلته ګورا واستبر علیها وی الفاظ زیات حکم کې شدت راغی ښه نو چې شدت راغی نو امر به شاقه ده کنه نو چې تمام احکامات او تمام دین باندې برابرۍ کنه دغه بیا مؤمن ده درم صفت و مما رزقناهم ينفقون حارث سے من تهدید د زکه زر و مما رزقناهم ينفقون دا دریم صفت ده عبادت مالی یو صفت د ایمان لار بل عبادت بدنی او دا عبادت مالی ایمان دی برابر وی عبادت بدنی دی وی عبادت مالی در کی وی نو راغلی اوس ته مؤمن شیخ کامل ومما رزقناهم ينفقون اصل کې مما د بازي هغه مال نه د هغه شینا رزقناهم چې ورکړلی موږ دوی لرا ينفقون خرج کوي بازي دا هغه مال نه ټول مال نه وي بازي مال ویل ومما د بازي دا هغه مال نه رزقناهم یعنی اعطیناهم دلته رزق يرزق په معنا د اعطا سره اعطیناهم لکه رسو دغه صورت کې راځي 15 آیات تقریبا نو د باج دا غمال نه رزقنا هم چې موږ دوی تور کړی دي کومه برخه می چې دوی ته ور کړی دا کومه یې سچ می دوی ته ور کړی دا د مال ينفقون دوی خرج کوي نفقي ينفقو په معنا د خرج کولو په معنا د وتللو د غرنګ په معنا د کر کولو مرادي لکه عربی نفقات السوق کله چې بازار ګرم شي نفقات السوق بازار ګرم شي نو دریم صفت دا دی چې متقین هغه کسان چې هغه وره خرج کوي نو دین وره څوک دا استدلال نه کوي چې ګور الله ویلی او مما رزقنا ينفقون چې کوم مال ما درکړې دین هغه خرج کوا نو کو په دې عرسونو کې مونږ خرج کوو اپ دې مولودونو کې مونږ خرج کوو خو الله ویل لیکنه ومه ما رزقنا ينفقون نو کداغه معنی په سلاړ شي بیا خو دې سړی ټن ټکور کې خرج کړي غانو بجانو کې دې خرج کړي فسق فجور کې دې خرج کړي ذکر لای ومما رزقناهم ينفقون ویل په مراد د خرج نه دلته څه دی مال خرج کول د الله د حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق بعض د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړي خرج کړي سمانه د شریعت مطابق خرج کړي د قران او د سنت مطابق خرج کړي دا معنی په جائز کې خرج کړي په ناجائز کې نه خرج کړي او دا په عموم منته دی ښه زکات فرضیت نه आवाज نه دی مراد بلکې هر قسم صدقه مراد دا صدقه فرضیه ده که صدقه نفلیه ده الله چې څنګه حکم کړی دی رسول چې څنګه عمل کړی وینا کړی هغه شان خرج کول پسان منی په خپل اولاد منی په غریبانو مساکین منی په خپل ملما منی دا خرج کول دی ها چې د الله تر طرف نه کوم خبره مال در باندې فرض شونه او خرج کول خرج کول لیکن مؤمن هغه دی چې هغه خرج کوي اطعام او طعام پکې خرج هغه ډوډۍ ور کوي خوراک ور کوي نو ار چاته ور کوي مسكين ته ور کوي ملمت ته ور کوي امیر ته ور کوي غریب ته ور کوي خپل بچو ته ور کوي خرج کوي خرج باج خو دومره بخیلی دومره جمعواری منتی لګی چې په خپل بچوم خرج نه مسکین فقیر پرې ده اوس دا وخت د خرج راغلی دی کنه الک ځان نسکه څه زیات کا خپل مال سکه تقسیم ستا گاوند کې و مسکین فقیری مزدوری به نه راشه خپل ټوړی دغه سره تقسیم جامه دا غسر تقسیم کا زکه د الله غډا ور صفت خونه لګي دا دوه میاشتې دی او کدرې میاشتې خو په کار دا دي چې پرې د چې وزیر اعظم اعلان کړی دی تبناسي نه نه ستا وسرسي د وړو وسرسي د چینای وسرسي د نقد وسرسي وګرځه په خپل گاوان کې په خپل محله کې لیست جوړ کړه چې دا د غربا دي د دې د خلکو ډیپټې نشته د دې خلقو ضرورت دی په خپل ولا منډه تر لوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د غرباو د پر چندم کړي دا نراشه دا غوي د پر منډه تر لوا چندو کا راشه ځان کی د صفت د ایماندارا ولا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون ګوره دا نور دو صفاتونه ذکر کی سوال دا راغی چې دا دوړ صفاتونه خو یو منونه بل غیب کیو کنه چې کله دا درې صفاتونه ذکر شول يهودم خوشاله شو چې موږ خو ایمان په الله لرو امنګ مونږونه کوانو موږ خرج هم کوو انفاق هم هم کوو نو الله وینا نه کنه دا څه خبره نه ده علامه قرطبي ذکر کړی چې يهود ها کذا نه منګه دا غسی يهود تاسو سرنګ وایي تاسو په بازي کتاب ایمان راوړی په بازي انکار کوي نو ګوره دا دوه صفاتونه ذکر کړه مستقلا د تصریح به ما علما زمنا نه اوس هم دا وایي کنه چې بس منګه سیو دیو باندې آئے امنګ په مسلک د دیوبان مانی امنګ اهل سنت والجماعت نو اهل سنت والجماعت منحصر کړي دي په دیوبندیت یو دیوبندیت منحصر کړي دي په یو مسله د حیات النبی کې بس او د حیات النبی په شود بود مانته یو نه دی چې دا مسله صدا دې مسله من سر نه پوي چې اختلاف ما به الاختلاف څه دی الګ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ دنیوي دی یقیني دی د مسلمات او قطعیات نه دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون حیات بر ذخیره نو تم ماتیم شو حیاتیم شو کنه موت د پیغمبر معنی چې نه معنی د نصوص قطعیه نه انکار راځي کوم ځای ته دی دنه د اجساد د انسانانو سره یوازې د جسد عنصری د پیغمبر سره نه څومره اجساد انساني چې داغه سره تعلق د روح شته بقدر تنعیم و تعظیم او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د تمام محمد عالم سلام اجساد سره محفوظ دي تعلق درو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسد سره اعلی او فقد تمامو بینه انسان نه دی هغه ژوند برزخی دی دغه کیفیت یو الله پاک د معلوم یو عالم غیب دی یو عالم شهادت د عالم شهادت احکام جدا دی او د عالم غیب جدا دی عالم حسکم عالم دنیا د دې قیاس په عالم شهادت عالم غیب باندې نه کوي د عالم غیب په دې عالم شهادت باندې نه کوي دا خوار څه د مشاهدات او د مب... ستاد مبصرات او ښکاری در تر څه دا غي جدا احکام د دې جدا جدا یو مسله ده نور نور سکوا صلیختما کوا نو درې مکوا یو لسما کوا سنتو نه پس بجمه سره دعا کوا پړکې لازم غنخه جنازه چې وشو نو پجمه سره پاسه بیا دعا شروع کړي هله د اسقات کوا مولود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوا او ذکر بیل جهر کوا په لوس پکرو کې هو هو کوا نو ته دیو باندې نو تا فتاوی د دارلوم دیوبن کلمه نه لري ته یو یو فتاوی د دارلوم دیوبن رواخله یو عالم فتوا رواخله دا ته چې کوم کوي بس په یو حیات النبی کې ته دیو باندې شو هغه د ځان نه منګړه ته خبر جوړ کړ تمام کارونه د بریلیت او د بدعتیانو دي او د دیوبندیت په نوم د ټوپۍ جوړه کړې دا کپڑے جوړ کړې ټډکای ناس دې تخا مدرسې دې جوړ کړې جماعت دې جوړ کړې خان قاونه دې جوړ کړې د دیوبندیت په نوم دې خړوس کړه خېټه ډډه کړه ولکه يهودم دا وی چې زه موږ مؤمنان یو موږ نه بل څوک مؤمنان شته الله یې نه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ګور په عطف سره ذکر ک دي ته ویل کیږي تخصیص بعد تعمیم معطوف او معطوف علی مغایرت غواړي بس عام خاص مغایرت راغی والذین یؤمنون بما انزل الیک مستقل دا ډول صفاتونه ذکر متقیان هغه کسان دي چې یقین لري په هغه وحی باندې انزل الیک چرا لګلې شوی د تا تا وما انزل من قبلك فاغه وحي منی چرا لګلې شوی دی مخه د تا نه ګوره ما عبارت د وحي نه وحي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحي مطلوب راغلی نو وحي غیر مطلوب قران او احادیث صحیح هم نفس په قران منلو او د انکار د حدیث نبی او مؤمن نشي کېږي قران به منی نو حدیث به منی نو زمنن کې به اجماع او قیاس به منی ځکه هغه استنباطات دا غیر قران او د حدیث نه دي هغه ځان نه خو نه بیانې قران او حدیث به نو یقین کوي په هغه څه چې را لګیږي شي دي تا ته وحی مطلوع که غیر مطلوعی کتاب الله او که حدیث وی دا به مؤمن وما انزل من قبلك او په هغه کتابونو هغه وحی چې را لګل شي د مخکدتان من قبلك من بعد کین دی ویلی ښا لړ قادیانه پلتا ولش زکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو بیا وحی وحی نشتی ښا نو يهود قران کله معنی انجیل کله معنی خپل تورات بعضی معنی او بعضی نه معنی نو تکلا مؤمنو ګرځي او پنځم صفت وبالاخره هم یوقنون او په آخرت باندې وم دوی یقین لرونکي دې کوم یو قسم تعریض دی په يهودو نصارا او دواړو باندې اگر چې دا په یو منون بل غیب کې راغلي لیکن په دې ذکر کولو کې او تعریض دی په يهودو نصارا او باندې ځکه يهود مخصصين لانفسهم بالجنه بس منګله جنت ته جنت عذابونو نه انکار کاوه یا اخرت په دې معنی معنی چې سو وخت پورې به او فنا راشي یا اخرت په دې معنی معنی چې دی ارواح لدا اجساد و بیا نه وي د دې ارواح د لپاره په اخرت کې نور اجساد مثالیه به جوړي هغه اخرت چې قران او سنت بیان کړي دي شریعت چې کوم اخرت بیان کړي دي هغه شان اخرت دی يهود او نصارا او نه منا رزق الله پاک خاص دا صفت د مؤمنانو ذکر کوه بالآخرت هم یوقنون اچون کې اخرت خو صفت دی خودی منته غلبه د اسمیت شعر نو هغه موصوف ته ضرورت نشتی چې والحاله الاخره پکې راړ وبالاخره هم یوقنون او په آخرت باندې هم دوی یقین لرون کړي دا پنځه صفات دا پنځه صفات د متقین ذکر شو وز د دې پنځو صفاتو چې څوک موصوف وګرځید کړه الله پاک هغه د پاره خوشخبری ورکي بشارت ورکي البشر د دنیوي او الاخروی فاولائک علی هدى من ربهم سلام د دې صفاتونو ول چې کوم دي دا غوې د پر الله دنیوي او خړې بشارت ورکړي چې هر غلطه کې دا صفات را لن را خپل دنیوي مقام غره او خړې دنیا کې الله پتا سو فتوا لګولې سو حکم لګولې اخرت کې در منې سو حکم لګولې الله وی اولائک علی هدم من ربهم بیا ګور اسم اشاره ذکر کا اسم ضمیر ذکر نه کړه ذکر ضمیر کی ذات مراد وی او اسم اشاره کی ذات مع صفت مراد وی ذات مع صفت مراد وی او مراد په اسم اشاره کې ذات نه بلکې هغه مجموعه صفت وي په اسم اشاره کې مراد هغه صفت وي نو اولائکا ورته کې فائدہ سره قران چې کله راتنه صحابه کرام موجودو نو دا صفاتونه د چاو د صحابه کرام دا صفاتونه د چاو د صحابه کرامو دا صفات دي لیکن الله پاک اسم اشاره سره اولایک ذکر کړو چې زوات مراد نه دي بلکې صفات مراد دي اولایک دا دغه صفاتون والا هغه که صحابه کرام یا هغه چې هر څوک وي خو چې دغه صفاتون والا وي دا سدي علا هدم من ربهم دا کلک دی په هدایت باندې دا په هدایت باندې کلک زکه د هدایت معنا صبات معنا من کړی د مخه نو حاصل معنی به څه کې ولا کالا وانتا کسان کلک دی په هدایت منته نو هر یو زوی ز په هدایت ز په هدایت رواني ز په هدایت سور من هدایت یافته یو من د هدایت والو من هدایت مندلې الله د اشکالات ختم کړه مر ربهم هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه دی هغه عظیم هدایت چې د دوی د رب د طرف نه دی او هغه هدایت څه دی قران تاسو مخکې معنا د هدایت کړی هدایت نه مراد څه قران سنت وه اولائک علی هدى من ربهم دغه صفاتون والا علا هدن دوی کلک دی په هدایت په قران او په سنت باندې هغه قران او سنت هغه هدایت مر ربیم چې د دوی د رب د طرف نه دی هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه دی دانه چې د اکابرو طرف نه د پیر سیدو طرف نه د قاضي سید طرف نه هغه نه هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه دی دوی پاغي منی کلک دي مضبوط دي تمکن حاصل کړي دي قدرت په حاصل کړي سوار دي پاغي واولائک هم المفلحون اولائکا دغه صفاتون والا چې کوم دي کن دغه صفاتون هم دوی المفلحون کامیاب دي دوی بچ کیدون کی دي دوی جنتیان دي ګور فلاح څه ته ویل کی فلاح ویل کېږي نيل المراد مع النجات من نيات المصيبه فلاح ویل کېږي نيل المراد مع النجات المصيبه مراد ته ورسیږي د مصیبت نه خلاص شي دي ته فلاح ویل کېږي د مقام نه جنت ته او حکومت بنه کړی ادو پس قاری سي بنور کله مونږونه زر زر کول او اوس چې کله دغه مونږ یو ګد کړي د اظهار د ایمان کوي نو اولائک هم المفلحون دا حکم دا هغه چا د پاره دی چې هغه تا دخول اولی حاصل شي د جنت دخول اولی خوا ایمان معلی چکم زکه چې جنت ته اول ځل داخل نشو خو مصیبتونه راغله کړه او فلاح به لیکيږي چې نجات د مصیبتون نه موندلې مقصد تر رسیدلې د مصیبتون نه خلاص شي نو دغه صفاتونو والا چې کوم دی دوی ته دخول اولی حاصلېږي دو به اول اول بغیر د زپاولو نه بغیر د کړهولو نه بغیر د تکلیف ور کولو نه بس ډایرک بدوی چرته دی جنت ته دی الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې په موږ باندې رحم کرم وکړي الله دې لوی مصیبت نه موږ ټول خلاص کړي ټول انسانان خصوصا مسلمانان پاکستان کې دې الله پاک دا تکلیف د مسلمانانو نه ختم کړي مزدور کار د مزدورای نه پاتې دي تاجر د تجارت نه پاتې دي هاو تعلیم والا د سبق نه پاتې مونږ گزار د مونږ نه پاتې الله د دې مصیبت نه مخلاص کی الله نور چې تاسو څه تکلیفونه یې سم مصیبتونه یې سیب ماریانی الله ته اخلاص کی الله دا مونږ چې سوي الله د دې ثواب شیخ صاحب ته ورسه الله الله برزخ روخانه کی الله الله برزخ د خوشاله نه ډکی الله الله دا چې سړي الله دا دغه مهنتونه دي دغه کوششونه دي دغه وصیتونه دي الله الله په خصوصي رحم الله په موږ رحم کرم وکړي